ملغلره لا ابو موسی اشعری رضی الله عنه څخه روایت ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل د ښه او بد ملګری مثال د مشک وړونکي او بنۍ پوکونکي یعنی پښتې د مشک وړونکی به یا مشک درکړي او یا به یې ورڅخه وپېرې یا به کم تر کمه د هغه خوشبویي ترلاسه کړې او د بنۍ پوکونکی یعنې پښ به یا جامې در وسوځوي که نه نو بدبویي خو به ځینې درسي د دې حدیث روایت بخاري او مسلم کړی دی مينه پرې کړي شوې ده لکه لکه ګلونه دي مينه پرې کړي شوې ده لکه لکه ګلونه دي کله څوک نیولی دي دا د دګمریانو کور نن د شنبې ورځ د څوارلس سوه نهه دېرشم هجري قمري کال د جمادي الاولی د میاشتې درېیمه نېټه چې د 2013 میلادي کال د جنوري د میاشتې له شلمې نیټې سره سمون خوري د نن ورځې سهارنۍ خپرونې ته مجسمې ملي اثر کلی کوم په پیل کې ستاسو پام د خبرونو سرټکو ته راګرځو په مهتلام کې د عملیاتي قوې دوه ټانګونه ویجاړ نولس تنه عسکر مړه او ټپیان شول د کندهار ولایت په پنجوایي او شولي کوټ کې دوې پوستې فتحه د قمندان په شمول اوولس تنه مزدور عسکر قتل شوي په خاص روزګان کې یوه شوبله ویجاړه د یو کاندید په ګډون یولس پولیس او اربکیان ووژل شول د فاریاب ولایت په لولاش کې د یرغلګرو الوتکو شل کورونه بمبار کړي د ننګرهار ولایت په شیرزادو کې شپږ تنه سپیشل فورس عسکر ووژل شول او ګڼ نور ټپیان دي شمډی د هر یو دښمن واړه ارزوګان شي شمډی د هر یو دښمن واړه ارزوګان شي د خبرونو تفصیل په مهترلام کې د عملیاتي قوې دوه ټانګونه ویجاړ نولس تنه عسکر مړه او ټپیان شول پرون سهار شاوخوا نه بجې د لغمان ولایت مرکز مهترلام اړوند بسرام سیمه کې د مزدور دښمن په هغه قوه چې درې ورځې وړاندې نوموړې سیمې ته د عملیاتو په موخه راغلې وه بریدونه ترسره شول. د معلوماتو له مخې په تېرو درو ورځو کې د نوموړې قوې دوه ټانګونه په بشپړه توګه ویجاړ شول، دوولس تنه عسکر یې له منځه لاړل او اووه تنه نور ژور ټپیان شول. وحشي دښمن د عملیاتو په جریان کې د خپلو تلفاتو غچ بیا هم له بې دفاع ملکیانو څخه واخیست. شپږ کورونه یې د درنو وسلو په مټ ویجاړ کړل او د ماشومانو په ګډون څلور تنه کلیوال یې ټپیان کړل. د جګړې په جریان کې دوه تنه مجاهدین ژوبل شوي. په خبر کې ویل شوي نوموړې قوه پرون سهار د درنو تلفاتو په لیدلو او د مجاهدینو د لا ځپونکو بریدونو له ویرې بیرته په شرمېدلي حالت کې له سیمې وتښتېده. د کندهار ولایت په پنجوایي او شاولي کوټ ولسوالیو کې دوې پوستې فتحه د قومندان په شمول اوولس مزدور عسکر قتل شوي. له کندهار ولایت نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي بېګا ماخوستن نه بجې د همدې ولایت په پنجوایي او شاولي کوټ ولسوالیو کې د مزدورو پولیسو په پوستو وسلوال بریدونه ترسره شوي خبر زیاتوي د پنجوایي ولسوالۍ اړوند د ملا دوست په سیمه کې د مزدورو پولیسو په پوسته د سپکو او درنو وسلو بریدونه ترسره شوي چې په پایله کې پوسته په ټولیزه توګه فتحه او د قومندان بسم الله په شمول یولس تنه مزدور پولیس ځای پر ځای ووژل شول همداراز د دښمن یو رینجر موټر یو ویټس موټر او درې موټر سایکلونه سوځېدلي او د کومکي عسکرو یوه شوبله د هشتادودو په مټ ویجاړه شوې په پوسته کې له دښمن څخه یو ثقیل یو راکټ یو خفیف شپږ کلاشنکوپونه او ګڼ مهمات د مجاهدینو لاسته ورغلي همداراز بیګا مخستن اته بجې د شاولي کوټ ولسوالۍ اړوند د سرخوبې په سیمه کې د دښمن په پوسته وسلوال برید ترسره شوی چې په پایله کې پوسته فتح شوې په پوسته کې یو ثقیل یو راکټ یو دراسکوپ یو نارنجک شپږ کلاشینکوپونه او ګڼ مهمات د مجاهدینو لاسته ورغلي د یاد ولایت د ارغنداب ولسوالۍ اړوند د سیاسنګ درې په خوله کې پرون سهار نه بجې په موټر سایکل سپرو اربکیانو د ویشتونکي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه چې له امله یې دوه موټرسایکلونه ویجاړ دوه تنه مزدور اربکیان ځای پر ځای قتل او یو بل ژوبل شو په خاص روزګان کې یوه شوبله ویجاړه د یو کاندید په ګډون یولس پولیس او اربکیان ووژل شول د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ اړوند د شیشپر او زاړه بازار په سیمو کې له تېرو درو ورځو راهیسې په جلا جلا پیښو کې ولایتي شورا ته د یوه پخواني کاندید عبداللطیف په شمول یوولس تنه مزدور پولیس او اربکیان وژل شوي او یوه شوبله یې ویجاړه شوې او د مزدور دښمن یو کلشینکوپ ولجه شو د یاد ولایت د روزګان ولسوالۍ نه پر رسېدلي خبر کې ویل شوي چې بیګا شپه څلور بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د ششپر په سیمه کې د مزدورو پولیسو په پوسته دوه تنو نفوذي مجاهدینو د خپلو ټوپکونو شپېلۍ په پوسته کې میشتو دوو تنو مزدورو پولیسو باندې راواړوله او دواړه مزدور پولیس یې ځای پر ځای ووژل او د یاد ولایت د روزګان ولسوالۍ اړوند د توشکانو د سیمې اوسېدونکی یو تن پولیس شفیق الله ولد عبدالخالق پرون سهار د حقایقو په درک کولو سره د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شو. نوموړي له ځان سره یو کلاشینکوف، یوه پولیسي توپنچه، یوه چانټه او یو موټر سایکل هم تر مجاهدینو پورې را رسولي. د غزني ولایت په قرهباغ، دیک او مرکز کې نهه تنه پولیس مړه او ټپیان شول. پرون سهار شاوخوا یوولس بجې د غزني ولایت قرهباغ ولسوالۍ اړوند مشکي سیمه کې د شریرو اربکیانو په پوسته د مجاهدینو له لوري برید وشو. د خبر په اساس د برید په پایله کې څلور تنه اربکیان ووژل شول او دوه تنه نور ټپیان شول په نښته کې لله الحمد مجاهدین ته کوم زیان نه دی رسېدلی دا په داسې حال کې ده چې د یادې ولسوالۍ امنیه قمندان صبور الله پنجشیري هم څو ورځې وړاندې له خپلو اتو تنو ملګرو سره یو ځای پنجشیر ته تښتېدلی نوموړي یو عراده رنجر موټر او په زیاته اندازه وسلې او مهمات هم له ځانه سره وړي دي دغه راز تیر ماخستن شاوخوا اوه بجې د نوموړي ولایت د یک ولسوالۍ اړوند په جک سیمه کې دوه تنه اربکیان هغه مهال د مجاهدینو له لوري تر بریدونو لاندې راغلل چې په پوسته کې یې پیره کوله په برید کې یاد اربکیان ځای پر ځای ووژل شول همدارنګه پرون مازیګر شاوخوا پنځه بجې د غزني مرکز اړوند صنایي سیمه کې د ګوډاګۍ ادارې د استخباراتو مدیر عبدالوهاب د مجاهدینو په ناڅاپي برید کې ژوبل شو د ننګرهار ولایت په شیرزادو کې شپږ تنه سپېشل فورس عسکر ووژل شول او ګڼ نور ټپیان دي تېره شپه شاوخوا یوه بجه د ننګرهار ولایت شیرزاد ولسوالۍ اړوند توتو سیمه کې د ګډ دښمن چپه د مجاهدینو له کلک غبرګون سره مخ شوه خبر وايي په سیمه کې میشتو مجاهدینو په ګډ دښمن کارنده بریدونه ترسره کړل چې له امله یې شپږ تنه سپېشل فورس عسکر ووژل شول او ګڼ نور ټپیان شول په جګړه کې درې تنه مجاهدین هم د شهادت لوړ مقام ته ورسېدل د خبر په اساس وحشي دښمن د کورونو دروازې ماتې کړې کورونه یې تلاشي کړل خلک یې ووهل شتمنۍ ورڅخه لوټ کړې او دوه تنه بې دفاع کلیوال یې له ځان سره د بندیانو په توګه یوړل د سرپل ولایت په سیاد کې د اقصای مهمه سیمه فتحه پنځه مزدور عسکر قتل او ګڼ نور ژوبل شول د سرپل ولایت له سیاد ولسوالۍ نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې پرون سهار د یادې ولسوالۍ اړوند د اقصای په سیمه کې د اسلامي امارت مجاهدینو په مزدور دښمن وسلوال بریدونه ترسره کړل بریدونه چې پکې سپکې او درنې وسلې وکارول شوې تر ماښام پورې دوام وکړ د برید په پایله کې د اقصای مهمه سیمه په بشپړه توګه فتحه پنځه تنه د پردیو مزدوران ځای پر ځای قتل او ګڼ نور ژوبل او پاتې په تېښته ولاړل. په پېښه کې دوه تنه مجاهدین هم د شهادت لوړ مقام ته ورسېدل. د هلمند ولایت د ګرشک او سنګین ترمنځ په پوسته برید شوی چې په پایله کې شپږ تنه پولیس مړه او ژوبل شول. د هلمند ولایت د ګرشک او سنګین ولسوالۍ ترمنځ د نوي کاریز په سیمه کې بیګا شپه د مزدورو پولیسو په امنیتي پوسته د سپکو او درنو وسلو په مټ بریدونه ترسره شول چې په پایله کې شپږ تنه مزدور پولیس مړه او ژوبل او د پوستي ټاور تخریب شو په پیښه کې یو تن مجاهد هم د شهادت لوړ مقام ته ورسید د یاد ولایت د نوزاد ولسوالۍ په یو عام بازار وړمه شپه امریکایي یرغلګرو د خپلو لاسپوڅو کمانډویانو په ملتیا د چورلک په مټ چپه ووهله. د چاپې په مهال ګډ دښمن په سیمه کې د مجاهدینو له سختو بریدونو سره مخ شو او همداراز په هغو عسکرو چې سره راټول شوي وو د یوه تکتیکي ماین په مټ قوي چاودنه ترسره شوه. د چاودنې له امله درې تنه امریکایي او درې تنه مزدور کمانډویان ځای پر ځای ووژل شول او ګڼ نور ژوبل شول وروسته دښمن په سیمه کې د ملکي خلکو یو کور په بشپړه توګه ویجاړ کړ او په سیمه کې د ملکي خلکو یولس سره د جات سوځولي درې تنه کلیوال شهیدان کړي او یوه ښځه یو ماشوم او اته تنه مجاهدین زخمیان شوي یرغلګر بېګا ماښام اوه بجې له خپلو ګوډاګیانو سره بیرته وتښتېدل او دوه تنه کلیوال یې له ځانه سره د بندیانو په توګه وړي د یاد ولایت د باغران ولسوالۍ اړوند د درې په سیمه کې بیګا شپه یرغلګرو امریکايي عسکرو د خپلو مزدور کمانډویانو په شمول د ملکي خلکو په کورونو د چورلکو په مټ چاپه ووهله. دښمن په سیمه کې خلک وهلي او شکنجه کړي دي، په دې اړه نور جزیات به وروسته خپاره شي. د یاد ولایت د ګرشک ولسوالۍ اړوند د نهر سراج د پوهنتون په سیمه کې لښکرګاه ته پر غځېدلي سړک د مزدوري اردو په پوسته بېګا شپه وسلوال برید ترسره شو برید چې پکې سپکې او درنې وسلې وکارول شوې په پایله کې درې تنه مزدور پولیس د مرګ ژوبله واوښته همداراز د یادې ولسوالۍ اړوند د ادم خان په سیمه کې پرون مازیګر پنځه بجې دوه تنه مزدور پولیس د دراسکو په مټ وویشتل شول چې یو ځای پر ځای قتل او یو بل ژوبل شو او له یاد ولایت نه وروستی خبر وایي چې د یاد ولایت په ګریش کې تکتیکي ماین د یو مزدور عسکر ژوند واخیست د هرات ولایت په ګلران کې دوه ټانګونه ویجاړ درې مزدور عسکر قتل، پنځه ژوبل شول. د هرات ولایت د ګلران ولسوالۍ اړوند د یکڅا په سیمه کې تېره ورځ غرمه لس بجې د مزدور دښمن په عملیاتي قوه غبرګې چاودنې ترسره شوې. د چاودنو له امله دوه ټانګونه په بشپړه توګه ویجاړ او پکې سپاره درې تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل، پنځه تنه نور ژوبل شول. د فاریاب ولایت په لولاش کې د یرغلګرو الوتکو شل کورونه بمبار کړي. د فاریاب ولایت د لولاش ولسوالۍ اړوند د قضات په سیمه کې پرون ماسپښین د یرغلګرو او د هغوی د ګوډاګیانو له لوري د ملکي خلکو په کورونو بې دریغ بمبارۍ ترسره شوې چې له امله یې د خلکو شل کورونه په بشپړه توګه ویجاړ یو ملکي وګړی زخمی او ګڼ شمیر څاروي له منځه تللي او خلکو ته دروند مالي زیان اوښتی د یادې ولسوالۍ په مرکز کې تیره ورځ په مزدور عسکرو وسلوال برید ترسره شو چې په پایله کې یې درې تنه مزدور عسکر ژوبل شول مجاهدین ته لله الحمد هیڅ نوازیان نه دی اوښتی همداراز د یاد ولایت د شیرین تګاب ولسوالۍ اړوند د ګنجي په سیمه کې بیګا ماښام شپږ بجې د غلچکي برید په ترڅ کې دوه تنه مزدور اربکیان ځای پر ځای قتل او دوه میله وسله یې غنیمت شوه د فراه ولایت په مرکز کې دوه مزدور پولیس د درسکو په مټ وویشتل شول د فراه ولایت د مرکز اړوند د شمالګا په سیمه کې پرون سهار نه بجې دوه تنه مزدور پولیس د درسکو په مټ وویشتل شول او ځای پر ځای ووژل شول د یاد ولایت د بالابلوک ولسوالۍ اړوند د ګراني په سیمه کې پرون سهار لس بجې د مزدوري اردو په ټانګ د خښ کړای شوي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه چې له امله یې ټانګ ویجاړ او پکې سپاره مزدور عسکر مړه او ژوبل شول له یاد ولایت نه یو بل خبر وایي چې د مرکز اړوند د شمالګا په سیمه کې پرون سهار نه بجې دوه تنه مزدور پولیس د دراسکو په مټ وویشتل شول او ځای پر ځای ووژل شول له یاد ولایت نه وروستی خبر وایي چې د پشترو د ولسوالۍ اړوند د چین په کلي کې مزدور عسکرو پرون سهار یو تن کلیوال عبدالهادي د سالار عبدالوهاب زوی له خپل کور نه را ایستلی او بیا یې په ډیر وحشت سره په شهادت رسولی د کونړ ولایت په سرکاڼو او منوره کې په دښمن بریدونه وشول پرون مازیګر شاوخوا پنځه بجې د کونړ ولایت سرکاڼو ولسوالۍ اړوند د قلاسر سیمه کې د مزدور عسکرو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ خبر وايي په دغه برید کې عسکرو ته د اوښتې مرګ ژوبلې کره شمېر تر دې دمه نه دی معلوم شوی دغه راز په ورته وخت کې د یاد ولایت د منورې ولسوالۍ مربوط بچي ډاک سیمه کې د شریر اربکیانو په پوسته د مجاهدینو له لوري وسلهواله حمله ترسره شوه همدارنګه سهار شاوخوا لس بجې په یاده سیمه کې په پلیو اربکیانو برید وشو د خبر په اساس په دواړو بریدونو کې دښمن ته مرګ ژوبله واوښته خو دقیق شمیر تر دې دمه نه دی روښانه شوی د زابل ولایت په میزانه کې په جلا جلا پیښو یو موټر تخریب دوه عسکر قتل شوي د زابل ولایت د میزان ولسوالۍ په مرکزي ودانۍ بیګه شپه یوه بجه د لیزري وسلو په مټ برید ترسره شو چې له امله یې دوه تنه مزدور عسکر ځای پر ځای ووژل شول همداراز پرون سهار د یادې ولسوالۍ اړوند د مکرک په سیمه کې د مزدور عسکرو یو رینجر موټر د خرکړای شوي ماین په مټ ویجاړ او پکې سپاره عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته د یاد ولایت د مرکز قلات بازار ته څیرمه تیر مازدیګر څلور نیمې بجې د زابل د ولایتي شورا د مرستیال اسدالله کاکړ زوی احسان الله چې د مزدورې ادارې د جلب لپاره ګمارل شوی و، د مجاهدینو د غلچکي برید په ترڅ کې ځای پر ځای ووژل شو. د بادغیس ولایت په مرغاب او غور مچ کې په جلا جلا پیښو کې دوه مزدور عسکر ووژل شول. د غور ولایت په شهرک کې یو مزدور پولیس ژوندی ونیول شو. د غور ولایت د شهرک ولسوالۍ اړوند د دهن مرغه په سیمه کې تیر ورځ یو تن مزدور پولیس حسام الدین د نظام الدین زوی د مجاهدینو له لوري ژوندی ونیول شو. د یاد ولایت د دلارام ولسوالۍ اړوند د حاجي ولي جان د پمپ په سیمه کې پرون مازیګر پنځه بجې د مزدور دښمن په هغه قوه وسلوال برید ترسره شو چې له تیرو پنځلس ورځو راهیسې په سیمه کې راحصاره ده وروسته سیمې ته د دښمن څرخي الوتکې هم راغلې چې مجاهدینو ورباندې د دوملې په مټ بریدونه وکړل او الوتکې له سیمې نه په تیښته ولاړې همداراز د یادې ولسوالۍ اړوند د دراهي په سیمه کې پرون سهار لس بجې د مزدور دښمن په یوه اکمالاتي کماز موټر د خښ کړای شوي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه چې له امله یې موټر ویجاړ او پکې سپاره مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته د خبرونو پای اوسئ